ولا يسأل حميم حميما تپوس بنشي کولې یو دوست د بل دوست نه یبصرونهم او یو بل تبا په نظر راځي یو بل بخوینی یود المجرم او ارمان بکی مجرم سره لو یفتدی من عذاب یوم اذن ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې په زمکه کې دي ټول چې دا فرض کده دشي او دې ورکی په خپل فدیه کې ثم ينجيهم او بیا د اخلاص کې خپل ځان کلا چرنا انها لظام دا جهنم خو بل لمبی دي فاذا مس الخير منوعا کله چې ورسې د تاسو خوشحالي نو بخل کوي الا المصلين دا عمل چې په دې سره عذاب د فقيه مگر بچ دي د عذاب نه هغه منس کون کی فلا چرې دا سنه ده چې د دې کوم تما ده امید ده اقسم برب المشارق والمغارب زه قسم کوم په خپل ذات باندې چې رب د مشرقونو او د مغربونو دی ان لقادرون مونږ خامخا قدرت والے یو په دې خبره علی ان نبدل خیرا منهم چې مونږ بدل کو دی لره ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون ویل شي دا غروز ده چې دې سره وعده کول شو